چې زمنګ د مجلس د انعقاد په یو اهمه موضوع باندې دی چې هغه د ابوبکر بغدادي حفظه الله دغه خلافت او عدم خلافت دی الله جل جلاله دی وکي چې زمونږ استادو د هجرت او جهاد په حق پسې دی او تر اخیرنۍ سلګۍ پورې زمونږ استادو د حاضرینو او چې څومره شهیدان شو څومره دي چې الله جل جلاله زمونږ استادو په حق باندې ذهن کولاو کی او دماغ کولاو کی او چې هر طرف ته دلیل مضبوطی او د قران او د حدیث پرانا کې چې دا هغه دلیل تابعداري زمونږ استاد سي د هر جانب الله جل جلاله په ذهن کې واچي او د لا خافونا لوم تلایم دا صفت دی الله فمنګ او تاسو کې پیدا کی او هر سوچ او فکر چې هر جانب ته دی اولا زه بیا نور ملګری چې هغه مکمل د زړه د لوخي صفا کو په دې خاطر چې نن منګ او تاسو یا د حسنې بنیاد دو یا د سیئه بنیاد دو نو په دغه خاطر باندې ما ته دعوت راکړې شو زمنګ چې کوم مدعا ده چې هغه ډاکټر صاحب دغه وضاحت مو کو چې خلیفۃ المسلمین مسلمین شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله دا د مسلمانانو امام اعظم دی او په ټول امت مسلمه باندې داغه سره بیعت واجب او فرض دی او نه کوونکې په غیر د عذر شرعي نه دا ګناګار دی دا زمنګ مدعا ده او د الله په فضل او توفیق سره په دې مدعا باندې بعد قران او د حدیث او د علماء حقه هغه دلایل پیش کو چې دا خلیفۃ المسلمین دی او په ټولو مسلمانانو سره بیعت دا واجب او فرض دی خو اول کې د دې خبرې وضاحت چې امت مسلمان نسب د امام ته چې دا څومره ضرورت لري او دا څومره یو اهمه خبره ده علما کرام ذکر کوي اتفق جميع اهل السنه وجميع المرجئه وجميع الشيعه وجميع الخوارج على وجوب الامامه وان الامه واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعه التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ټول اهل سنتو کاغه مو بیا چې دنه کم نور هغه دغه فرقې دي چې هغه په دې امت کې دي چې مرجئه دي شیعه دي خوارج دي خو د ټول اهل سنت والجماعت دا بار دي نه ټول اهل سنت والجماعت په دې اتفاق دي چې د امت باندې دا واجب دي چې هغه یو انقیدغه امام دغه نسب وکي او په ټول امت دا واجب دي چې د امام عادل دغه انقیاد او تابعداري وکي چې هغه امام عادل د شریعت مطابق د دیو رهنمایي مشري کوي او په دیو کې د الله جل جلاله احکام هغه نافذ کی لکه دا ذکر کلی الفصل فی الملل والاهوا والنحل دا څلورم جل او صفحه نمبر 87 کې دا ذکر کلی دی دویم قرطبی رحمه الله وی ولا خلاف فی ذلک بین الامه ولا بین الائمه الا ما روی عن الاسم حيث كان عن الشريعه اسم وای دا په دې کې هیڅ خلاف نشته نه د امت په منځ کې او نه د ائمه په منځ کې چې دا امام دا نسب دا په مسلمانانو باندې واجب دی صرف اسم چې هغه د شریعت نه اسم دی کونډه هغه ته پته نشته دی نو د ټولو مسلمانانو په دې اتفاق دی چې نسب د امام دا واجب دی خامخا مسلمانان بچی د امام یو امام ځان لګوري لکه د قرطبي الجامع لاحکام القرآن دا په 246 تم صفحه په اول جلد کې دا خبره کړې ده دا شان د دې آیات دلاندې یا ایها الذین آمنوا اتیوا الله واتیوا الرسول اولی الامر منکم سوره نساء یو کم شپېتو اے مؤمنانو تابعداري وکړه د الله وکړي تابعداري د رسول د الله وکړي او د امیرانو نو دغه وای دا امام دی دا ابو هريره رضی الله عنه تبری دا قول نقل کړي او تبری او ابي هريره ان اول الامر هم الامراء دا چې نه مراد دی نه امراء دي او امامت عظماوي د میجی رحمه الله ووجه الاستدلال من هذه الايه ان الله سبحانه اوجب على المسلمين طاعه اولي الامر منهم وهم الائمه والامر بالطاعه دليل على وجوب نسب اولي الامر لأن الله تعالی لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا يفرض طاعة من وجود من وجوده مندوب فدل على ان ایجاد الامام للمسلمین واجب عليهم وای ګوره دا آیات په دې ښکاره دلیل دی چې نسب د امام دا لازم دی ځکه الله په امر کړی دی چې ګوره تاسو واجب دی چې د امیر اطاعت وکړئ نه الله په مندوب مستحب شي باندې چې امر نه کوي نو په ټولو مسلمانانو دا لازم دی چې هغه ځان له ایجاد چې نه ځان له امام دا نسب کې او ځان له امام دا فائدہ کې ومن الادله بيدميجي رحمه الله وي قوله تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق سورة مائده دريت يا الله پیغمبر عليه السلام ته وي فیصله کوره دی همینس کې په هغه څه باندې چې لريګلي دی الله تابعداري مو کوره دی د خواهشاتو پس داغه نه چراغله تا ته حق وقوله تعالى وانحكم بينهم ما انزل بما انزل الله ما انزل الله اليك وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك دا دویم قول چې فیصله کوي دی ومنځ کې پاغه چې الله را لېګلی او د دیو د خواهشاو تابعداري مکوا او ویلې ګر دینه ځان بچکه چې فتنه کې وانه چې تعالی د باز هغه سنه چې لګي دی الله تعالی سورې مائده یو کم 50 کې نه وای فهذا الامر من الله تعالی لرسوله صلی الله علیه وسلم بان يحكم بین المسلمین بما انزل الله ای بشرعه وای پیغمبر علی السلام ته الله دا امر کړو چې د مسلمانانو منځ کې په شریعت باندې چې دنه دغه کوه دا فیصله کوه خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب لامه او خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب د امت ته دی ما لم يرد دليل يخصصه به چې داسې یو دلیل نه چې هغه باندې دغه تخصیص وشي او دلته تخصیص هغه دلیل نشته دی نو فیکون خطابا للمسلمین جميعا باقامه الحكم ما انزل الله بما انزل الله الى يوم القيامه نو ټول مسلمانانو ته دې کې خطاب دی چې هغه به اقامت د حکم او د دې فیصله به کوي په سمانه په ما انزل الله د الله په کتاب نو د الله په کتاب فیصله خامخه امام غواړي قوت غواړي نو نسب د امام دا واجب دی ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فالدين الحق لا بد لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی ګوره دا دین حق زمونږه په دې کې خامخا لابودی دی د یو کتاب نه چې هغه زمونږ رهنمایي کوي او بیر توري نه پیدا کې چې نه لازمي دی چې هغه دې کتاب مدد وکي نو فل کتاب یبین ما امر الله به و ما نهاه عنه والسيف ينصر ذلك ويؤيده وی کتاب هو موږ ته امر او نهي کوي خور دې کتاب اور دې نظام دفاع چې کوي هغه به څه کوي تور به کوي او تور او قوت چې دین دا په غیر د امام نه کیږي نو نسب د امام دا په مسلمانانو باندې واجب دی منهاج السنت النبویه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله اول جلد صفحه 142 دویم دلیل حدیث دی وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وای نو رسول الله اسلام فرمایي څوک چې مړ شو داغه په غاړه کې بیعت نه ورو دا مړ شو په مرد جاهلیت او بیعت الامام وهذا واضح الدلاله على وجوب النسب الامام لانه اذا كانت البيعه واجبه في عنق المسلم والبيعه لا تكون الا للامام فنسب الامام واجب وای ګوره وای په دې دغه نه ښکاره معلومه شوله چې ګوره نسب د امام دا واجب دی وای ځکه چې په دې حدیث کې بیعت بیان وشو نو بیعت خو واجب دی د امام سره نو چې امام نه نه د چا سره بیعت وکړي نو معلومه شوله چې نسب د امام څه دی دا واجب دی دغه شانته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره سنت فعلی په دې معنی دلالت کوي لکه ذکر کوي د میجری محله وای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اقام اول حکمت اسلامیه فی المدینه وصار رسول الله صلی الله علیه وسلم اول امام لتلک الحکومه وای ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اول چې دنه د دې وای سنت فعلیم په دې دلاله کې چې مدینه ته رااله نه اول اسلامي حکومت او دولت اسلامي چې دنه ال تقایم کو او داغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دغه حکومت چې دولت اسلامي هغه امام وو نو دا سنت فعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دلالت کوي د میجر رحم الله 42 صفحه او اول جلد کې دا خبره ذکر کړې دا اول جز کې چې ګوره اول د صحابه کرامو په دې باندې اجماع را لغدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو داغه تجهیز او د تکفین او د دفن مخکې مخکې صحابه را جمع شو چې اول امام چې دی ناغه ټاکو لکه دا ذکر کړی دی سیرت ابن هشام صفحه 444 څلورم جلد کې د شانتي ويقول النووي رحمه الله واجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفه وای ګوره په دې خبره باندې اجماع ده چې د مسلمانانو باندې دا واجب دی او لازم دی چې هغه نسب د څو کی د یو خلیفہ وو کی شرح نو یلا مسلم صفحه 205 او دولسم جلد کې دغه شان ابن خلدون رحمه الله او یقول ابن خلدون رحمه الله نصب الامام واجب وقد عرفه وجوه في الشرع في اجماع الصحابه والتابعين لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعت ابي بکر رضي الله عنه وكذلك في كل عصر من الاثار واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام وای ګوره نصب د امام په دې معنی څه دی دا واجب دی او وای ګوره په دې کې اجماع د صحابه او تابعین ده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اول چې نه څه وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کفن هغه پرې خو د دې ته چې نه لاړ چې د اول منځ ځان لڅ کو خلیفہ ټاکو نو په دې معنی اجماع د امت ده چې نسب د خلیفہ د مسلمانانو لازم دی چې ځان د پاره امام وګوري دا مقدمه د ابن خلدون صفحه ایک سو اکام مای دغه شانتی وقال ابن حزم رحمه الله اتفاق الامه على ذلك ولم يخالف الا من لا يعتد بمخالفتهم وی ګوره اتفاق د امت په دې معنی دی چې نسب د امام څه دی واجب دی او کم چا چې خلاف کړي دا غو خلاف لته اعتبار نشته دی دا امامت عظما د ابن حزم رحم الله دا قول نقل کړي دی په یو کم 50 50 صفحه اول جز کې دا ذکر کړي دا بل دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ګوره په خپل هغه ویل قال عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فاذا مت فتشاوروا ثلاثه ايام ولا ياتين الرابع الا وعليكم امير منكم ګوره چې کله زه پات شم در عمر رضی الله عنه وای نو ګوره که تاسو مشوره کوئ نو صرف درې ورځې په ولګوي دا غن روسه چې څلورو ورځ راځي او تاسو خامخ یو امامي د امام نه په غیر مسلمانان چې نه دا په ژوند نه تیري تاریخ التبری صفحه 293 دریم جلد ټیم کله د کېدو ماته د لک یو څو منټه مخکې و دغه شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر وای ګوره په دنیا او آخرت کې د مسلمانانو مصلحت نه پوره کیږي مګر په سمانه هغه په اجتماعیت او په تناصر چې د یو بل مسلمانان راجمع شي او د یو بل سره کومک یو مسلمانان په سره راجمع کیږي مسلمانان په امام راجمع کیږي نو نسب د امام دا واجب دی په مسلمانانو چې ټول مسلمانان د افراط تفریق ختم شي او ټول مسلمانان په یو امام باندې هغه راجم شي بل نه چې ګوره دا یو شرعي قاعده ده لکه اصول فقه شنقیطي رحمه الله ذکر کړې ده ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب نو وای کله چې یو واجب شی دی او هغه د په هغه نه پوره کېږي په داسې یو شی معنی چې داغه نه په غیر په بل شي نه پوره کېدنه وای اقا داغه مقدمه ولا صدا واجب ده مثلا حدود دي دغه شان نور داسې احکام دي چې انفرادي طور مسلمانان نشي پوره کولای نو دغه لپاره د امام دا څنګه واجب او فرض دي نو دغه شان د دې لپاره امام د نسب د امام څه دی هغه واجب او دارنګ فرض دی خو امامت عظما د میجری مولا په اخر کې وایي واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان القيام بهذا الواجب فتعين على كل مسلم يجب استطاعته العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة د میجرای مولا تقریبا د نن نه 15 شپږ سوه کاله مخکې تېر شوی، هغه وایي په دې وخت کې چې خلافت کوم څوک قایم ویم دا کوم څوک چې امام دی نو که چرته دا دواړه د دینه وای نن چې نه دا دغ شوی دي کمزوري شوی دي نشته دا دواړه ډلې وای په کوم ځم کې چې مسلمانانو دا وس ورسېدو نو په کار دا چې هغه یو خلافت اسلامیه عامه چې نه دا څه کی دا قایم کی امامت عظما اووه شپېته اول جلد کې دا ذکر کې زما د خبرو ټولو خلاصه دا شوه چې نسب د امام په مسلمانانو باندې دا واجب دی دا لازم دی په غیر د امام نه چې مسلمانان له ژوند تیرول خپل کارونه مخکې بول دا مشکل دی او دنه بغیر اتفاق او وحدت چې دنه دا مشکل دی ټیم شته څومره نو اول خو دغه شو چې ګوره نسب د امام دا واجب دی نو دا کوم مدعا چې زمونږ ده هم په دې خاطر باندې ده اوس خلیفہ چې د څوک دی د خلیفہ تعریف څه دی د خلیفہ چې دغه شروط څه دي او خلیفہ ومنګ او تاسو په څه معنی پیژنو هغه مشهور خبره ده وای وضاحت د معرف ده په معرف راځي او وي په انتفاع د شر سره انتفاع د مشروط راځي او په وجود د شر سره وجود د سره راځي هغه مشروط راځي نو ان شاء الله د خلیفہ تعریف وکاو چې خلیفہ چاته ویل کیږي بیا ابو بکر البغدادي باندې دا تعریف صادق دی او کنه دی شروط د خلیفہ به ان شاء الله ذکر کوو چې دا په خلیفۃ المسلمین او بکر البغدادي کې چې نه داشته دی او کدا هغه نشته دی دی به ختم کوزه به سر ته رسي صلی الله تعالی خیر ها صحیح شو دا کوم ځکه ان شاء الله د کلمه صادره